او غیر مجهوره او دا غرنګ شدیده او غیر شدیده او پسې راځه راځه د په دې فواتحو کې چې کم ذکر شوی دي کنه ذکر کیږي کم یعنی کم صنفون والا چې ذکر کیږي هغه به غالب الاستعمال په مقابله د هغه کې چې هغه پرې خوښ شي دي چې هغه سي شری یعنی په سنې ځایونو کې چې نسب اکثر ذکر شي کنه څه ذکر شي ناغه به ډېر استعمالي نا چې کم پکې ته ذکر شوی دی کنه هغه به غالبي او دا کم چې پرې خوشي وی دی کنه هغه به شي مغلوب نو کته چرته استقراو کې د کلمو او د غیره تراکیبو نو ته به مونږ کې هغه حروف متروکه د هر جنس نه د هر جنس نه چې د کم پریخي دي کنه د هر جنس نه چې د سکړلی هغه به مغلوب بل مذکوره تی په مذکوره و باندې هغه به مغلوب هغه بس قلیل الاستعمالی ا متروکا ادا کم چې ذکر شوی دی دا به کثیر الاستعمالی دا کم چې پر خوښی دی هغه بس او دا کم چې ذکر شوی دی نو هغه بس شي هغه به کثیر الاستعمالی یعنی مقصد داره ار کله چې مصنف ذکر کړ چې مذکور د انواع او د حروفونه داغه انصاب فی تقریبا ذکر کړه نو اوس اشاره کوي د خبره ته اگر چې په حسب د ظاهر سره دا خبره ده لیکن د وجر کثرت وقوع دا غنه چې ذکر شي دی په کلام کې لکثرت وقوع ما ذکر فی الكلام کنه ذکر اکثرها بل كلها فان للاکثر حکم کل ذکر اکثر د پاره حکم د چای تاسو پوه شئ یعنی مطلب دا دی چې په سنې زینو کې د د نصف نه لږ زیات ذکر کړل کنه نو هغه چې زیات ذکر کړنو دا غي داسې مثال شو لکه د چې نه ټول ذکر ځکه د اکثر د پاره حکم د چای کته چرته استقراء کې د کلمو او دا غي د تراکیب او تب مند کې هغه حروف چې متروک شوی دي د هر جنس نه اې د ار نوع نه چې دا سری نو دا به مکسوری په مذکوره او یعنی مغلوب به په نسبت تاغه چې ذکر شوی دی فيها په دې کې د چانه دا اکثر نه یعنی دا به غلبه لري په چا کې په اکثر تاسو پوه شئ کنه خبره اسانه ده کم چې ذکر شوی دی او کم چې سشری پرې خوې شوی دی نو دا چې کم ذکر شوی دی دا به سشي غالب دا به غالب الاستعمال او دا کم چی دا ثم انه ذکرها مفرده والثنائيه والثلاثيه غرض مفسر دار چې بعض حروف مفرد ذکر شي دي مولانا بعض څنګه ذکر شي وي اے نون قاف وغیرہ دسته بعض ثنائی ذکر شي دي لکه طه یاسین بعض ثلاثی ذکر شي دي الف لام میم الف لام را بعض رباعی ذکر شي د الف لام میم صاد بعض خماسی ذکر شي د کاف ها یا عین صاد دا ولې سن مفرد ذکر شوی دی ها کوم سن کوم رباعی سن سنای ذکر شوی رباعی او سن وېدا ایزان د وجه د اعلام نه چې متحدا به دا کم سره چې چیلنج ورکړی شوی دی چې قران دی هغه مرکب د دې د کلماتو نه هغه چې دغه اصول کلمات مفرده دي دغه اصول کلمات مرکبه دي او بیا چې مرکب دی د دوو ټکو نه تر پنځو پورې تر څو پورې ضروري څه پوه شو قران کې بعض څنګه ذکر شي مفرد مفرد او بعض سنای او بعضی او بعضی رباعی او بعضی دا اعلان الله ورکه چې متحدبی چې دا قران دې دا مرکب دې ستاسو کلماتونه چې ستاسو سنی کلمات هم د قرانګي مفردی سنی کلمات هم مرکبی چې مرکبی نه یاد دوه نه یاد دریو نه یاد سلور نه او یاد نه نو تاسو دا رنګ کلام راوړی کنه دا هم حق نه جوړل چې کم ستاسو کلام د کوم اصول څخه کیږي جوړي ایزانا چې متحدا به مرکب دلی د کلماتو هغه نه چې داغي اصول کلمات مفرده دي او مرکب دي چې مرکب نه یا به حرفین نه فصایدن تر پنځو پورې ذکر کړ بیا درې مفردات په درې صورتونو کې درې مفردات ذکر کړ او په څو صورتونو کې ذکر کړ درې مفردات ذکر کړي اوس د دې وجه ذکر کړي چې دا درې مفردات په درې صورو کې ولې دي نو درې مفردات کم دي سواد قاف نون درې مفردات ذکر کړي اپ سو دغه کې ذکر کړي دي صورتونو کې ذکر کړي دي والي زکه وای دا په اسم فعل حرف کې موجوديږي کنه زکه دا په چا کې موجوديږي دا په اسم کې او دا په فعل کې او دا په چا کې ای په کاف کې کله اسم کې کله یو ټکی لکه کاف خطابي او په فعل کې کله یو ټکی لکه قی او دا قرانګي پچا کې حروف جاره چې لکه با جاره شو یا واو عاطفه شو دا په حرف کې یو یو دي دا په حرف کې یو نو سوی جو سوی ذکر کړل درې او دا درې په سو سورو کې راوړم دا په درې سورو کې درې یو یو ذکر کړ په سو سورو کې راوړم اشاره کوي د خبره ته چې دغه درې واړه په اسم فعل حرف کې چې د کلمې اقسام ثلاثه دي موجودي په حرف کې په غیر د حذف نه دوی لکه بل په غیر د حذف نه سو شو دوه ټکیری په بل حرف نه دی او منا حرف ته کنه اپ فعل کې موجودی کې د حذف سره لکه قل اصل کې مضارع وتقول وکنه خو چې حذف شو نو ست جوړ شو قل نو دوه ټکیری اپ اسم کې موجودی کې په غیر د حذف نه لکه من او سره د حذف نه لکه دا من لکه پوه نو سوچ صنایات ذکر کړه ځکه دا څلور واړه په حرف کې په غیر د حذف نه او کنه سو صورتونو کې ذکر شو څلور او سو سو دوا دوا نو دوا دوا ذکر شو په څلور صورتونو کې اشاره کوي ته چې دوه ټکي په غیر د حذف نه په چا کې موجوديږي په حرف کې لکه بل په چا کې موجوديږي لکه قل سره د حذف او په اسم کې موجوديږي بلا حذف من سره د حذف نه نو د دې وجه نه دو دو سنایات ذکر کړه نه ها اربع صنایات سلور است ذکر کړه د څه وای نه کنه مون زه لږ غلطي کوم کنه د څه وای سلور صنایات ذکر کړه دومره وای سلور صنایات دا سلور صنایات ذکر ذکر کړه چې په غیر د حذف نه په حرف کې راځي بل سره د حذف نه په فعل کې راځي په غیر د حذف نه په اسم کې راځي او سره د حذف نه راځي لکه د من دا سلوري ځکه سنایات ذکر قدم روایا ده سلوري خو په څو صورتونو کې ذکر کړل دا ځان لا خبره ده په څو صورتونو کې ذکر کړل په نه صورتونو کې ذکر کړل یعنی سنایات نه په څو صورتونو کې ذکر کړي سلور سنایات ذکر کړي نو د دې واجنه خدا سلور سنایات په څو صورتونو کې ذکر کړي مړه د بعض مکرر ذکر شوی نو حامیم ته نه ګوري حامیم څو ځای کې ذکر وي مولانا ته په دې خبر راغی کنه چې خو چې دی وی چې سلور سنایات شو خو سلور صورتونه هم شو کنه نو سلور صورتونه نه دي سنایات سوري سلور خو په څو صورتونو کې ذکر دي په نه صورتونو کې ما باندې دا خبر تراغله وکنه چې سلور سنایات شو خصوص شو کنه سلور صورتونه هم شو نو د څه نه دا سلور سنایات ذکر کړل وجه هغه ده او په نه صورتونو کې ذکر دي تاسو کې په تسع سور ما تاسو یو اجر حامیم تا ګورل تاسو کې ده په تسع سور په نه سوراتونو کې ذکر دي سوره طه کې دي نمل کې دي یاسین کې دي سوره مؤمن کې دي سوره سجده کې سوره زخرف سوره دخان سوره جاسیه سوره احقاف نو دا ټول څو سوراتونه شو نه نو په نه سوراتونو کې دا ذکر ولی لوقوعه د وجر وقوع ده دینا فی کل واحد من الاقسام الثلاثه په هر واحد د اقسام الثلاثه کې اعلی ثلاثه اوجه پس درې وجه باندې چې زما او فتح کسره د پاول کې نو په اسماو کې از د کسره زمم شته چې زو او فتح هم شته چې من په افعالو کې زمم شته چې قل کسرم شته د اول چې بع فتح هم شته د اول چې خاف په حروفو کې کسرم شته لکه ان ان فتح هم شته کسرم شته لکه من او زمم شته لکه موس خو په لغت تا چا باندې چاغه په دې کلمې سره سور کوي جار پوه شوې نو تاسو نه څوک تاسو کې چې سلور سنایات والے ذکر شو او په نه صورتونو کې والے ذکر شو و سلور سنایات خو ځکه ذکر شو چې په حذف کې راځي د دوه ټکی په حرف کې راځي بلا حذف بل فعل کې راځي بلا حذف قل اسم کې راځي بلا حذف من بلا حذف دامن نو ځکه خصوص ذکر شو سلور سنایه په نه صورتونو کې ذکر شو ځکه ما اول مکسور مضموم مفتوح سو درې دا درې په اسم کې د سراجي از اسم ده کنه زو اسم ده کنه ګوره زمشوا او من نو کسرا فتحه څه شي درې واړه په اسم کې رااله نو درې شو درې په فعل کې راځي اول زما قول دوه ټکي دویم بیا او دریم اپ حروف کم ان من ان من موس وعلى لغه معنا نو درې درې درې سو شو نو په نه صورتونو کې ذکر ذکر شو سرور صنایات ذکر ذکر شو چې واجه هغه په نه صورتونو کې ذکر ذکر شو چې پاریو کې په دریو طریقو سره دی واقع کی درې ثلاثیات ذکر کړه سو الف لام میم الف لام را الف لام را طا سین لمجيئها د وجر مجيئت تدینا فی فی الاقسام الثلاثه فسو اقسا په دریو اقسامو کې دا دریو والی ذکر کړو ځکه اشاره کوي دې ته چې په درې ټکي په اسم کې مرادي په فعل کې مرادي او په چا کې مرادي په حرف په اسم کې راځي لکه فرس اپ فعل کې راځي لکه ضربا اپ حرف کې راځي لکه منزو خو علی لغت معنا جر دی او په څو صورتونو کې ذکر نه مولانا په دیال له څو صورتونو کې په څو صورتونو کې سوره بقره کې راغله کنه آل عمران کې راغله کنه سوره یوسف سوره هود یونس ابراهیم حجر شعرا قصص عنکبوت روم لقمان سوره سجده دا ټول څه شو په دیال له صورتونو کې راغلي نو اوس پم سو وجه وای مولانا ماته ګوره درې وجه دوا وجه دا درې ولې راغلي دا درې ولې راغلي دا درې ټکی ولې ذکر شي او په دیالسو صورتونو کې ولې نو درې خو ځکه دي چې دا په چا کې موجوديږي اسم فعل نو ځکه په سو سوراله درې او په دیالس صورتونو کې ولې دي ځکه تنبیه ورکړي چې اصول د بناګانو چې کم مستعمل دي نو هغه څو دي هغه دیالس لس پکې د اسماو د پاره دي او او او درې پکې د چا د پاره دي هغه د افعال د پاره دي هغه د چا د پاره دي مولانا دا خبرم اوس لګه شانته مسله ده پکې ها ها ما ته ګور د اسم یو بنا بر واخلی نو اول خو ساکن نشي کېدی ځکه ابتدا په چا راځي په ساکن ابتدا په چا راځي په عین کلمه کې درې رای راتلی شي په سو کې را په عین کلمه کې سو راتلی شي درې په عین کلمه کې سو راځي اغا درې نو ګور اته اول ټکی فتحه او په عین باندې درې زما فتحه کسره اخر پرې ده نو سو احتمال شو په اول باندې کسره درې سره واخله شو شو په اول باندې او درې سره واخلن څه شو نو دا ټول څه شو اغا دا څه شو مولانا نه او یای دا من ساکن یای من س نو درې سره دا کا دول شو نو اسم کې څو رااله خدا دوه ته لرکا چې په دی اول کسره رستو زما خروج د کسرې ناراضي ده میته یا په دی اول زما په دې عین کلمه کسره دا ترم لرکا ولی خروج د د زمين راځي کسرې دا دواړه څه کې دي زمينه کسرې ته او کر کسرې نه چاته نو دا ټول څو احتمالات شول او درې په افعال کې درې پچا کړي نو د افعال هغه څو دي هغه درې پچا کې راځي ځکه ماضی خو خامخا مفتوح هي کنه او عین خو ساکن نشي کېدل کنه عین خو سن نشي کېدل نو چې ساکن نشي کېدل خو یا به کسره یا به زمه یا به سي او مخکې خو مفتوح هي خامخا ولې خو څه شي معلومه کې مجهوله پرې ده معلومه کې سي مفتوح نو درې شو نو لس او درې سو شو اوس پوه شو ایران مړي شي کنه پوه شي دا په دیالس صورتونو کې ولی ذکر شو ځکه ټولې بناګانې سودي دیا دولس دیالس سوالس دیالس دی وای ټولې سوري ځکه چې د اسم کې سورازي لس او درې په چا کې راځي اسم کې څنګه اول ټکی تخصنه شوی لکنه ابتدا په ساکن نه نه سره وته متحرک نو حرکات سوري درې فعل کلمه سو حرکات راځي درې یو پکې سکون شو نو دی اول ته فتحه ورکا درې دل تتین دی اول ته کسره ورکا دی تتین عین کلمه ته چی دی اول ته سور کا زما دی تتین ها نه السکون او درې لام کلمه پرې ده نو دولس شو خدا دو پکې چون کې سکل له اتی ساکت کا سو بشي لس او درې د چاري ځکه چې ماضي خو خامہ خاصي مفتوح فین کلمه باندې سو د غري فعل فعل فعل دغه دي کنه او سکون خو پکې راتلې شي چې مصدر جوړيږي نو درې دا شو نو دا درې ولې دي دغه وجره په دې لاسو کې ولې دي دا تنبيه چې اصول د بناګانو چې مستعمل لغه سوري اغا 13 من عشرت لس من حال الاسماء د اسماء د پاره دي او ثلاثه او درې لیلا فعال د چا د پاره دي د فعال د پاره